چې مونږ اراده نه ده کړې الا احسانا مگر د نیکي وتوفیقا او د جوړه په منځ دواړو کې وتوفیقا جوړه په منځ دواړو کې مونږ نیکي اراده وا او د جوړه اراده وا اولائکا او خامخا پاک کړي به مونږ دوی لرا ان هدایت به ورته خود لوي برابر کړي به میو دوی صراطن پلار مستقیمان غباندي سیده لار به برابر کړي و من یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی ور رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یو یی کډیر یی ټول د الله دین د پاره وځي و ان منکم او یقینا باز تاسونا لمل لا یبت ان خامخا هغه دې چې روست کیږي روست روست کیږي فإن أصابتكم نو که ورسیږي تاسو ته مصیبت سم مصیبت قال نو دی وی قد انعم الله علیا یقینا انعام کړو احسان کړو الله پاک په ما باندې ازلم کله چې نوم اكن کله چې نوم زو ما غوند دوی سره شهیدن موجود حاضر شکر دې چې ور سره نوم او هر کله چراغي دوی تا امرن خیر خبر امرن د خبر من الامن د امن د خیر د فائدې او الخوف یا د یری د دشمن اذاو به خوروی دوی دا خبره ولو ردوه الى الرسول ولو ردوه او که رسولې وې دوی ال رسول دا خبر پیغمبر اسلام ته واپس کړي وي ورولې وي دا خبر پیغمبر پاک ته و الی اول الامر او هغه خلکو ته چې پوی خلق دې د دوینا و الی اول الامر او هغه پوی خلقنا خاوندان د امر د دوینا لعلمه الذین خامخا پوی شوی بوي پدی هغه کسان یستنبتونه منهم چې معلوموي هغه لره د دوینا چې کم استنباط کول شو په خبره هغه ته ویلې نه دی په پوښیو په